اسلام مخکې د دیو په دین باندې وو خو د نبوت ملاویدونه مخکې خاموش وو نو دیو دا خیال چې دا زمون په دین کې دی او اوس دا دین پرې خې دی نو وی واپس برازي د دین مخکې پیغمبر د دیو په دین باندې نو قال اولو كنا كارهين ناغوي آیا کيو اگر کيو مونږه ان زب په زبردستۍ باندې راوستون کی راتلون کی قد افترینا علی الله کذبا مونږ به یقینا تړلی په الله باندې دروغ ان عدنا فی ملتکم کوم تاسو په دین کې واپس شو بعد اذ نجان الله منها د دین پس چې الله نجات را کړی د مونږ ته دا غینا و ما یکون لنا ان نعود فیها او ندی مناسب مونږ لرا چې مونږ واپس شو په دې کې الا یشاء الله ربنا مگر که وغواړي الله چې رب زمونږ دی او الله خو نه غواړي وسع ربنا كل شيء علما او وسیع دی رب زمونږه د هر شنه د علم په لحاظ سره زمونږ د رب علم په هر شي باندې حاوی دی علی الله توکلنا خاص په الله باندې مونږ توکل کړی دی ربنا ای زمونږ رب افتح بیننا فیصله وکړه زمونږ په منځ کې و بین قومنا او په منځ د قوم زمونږ کې بل حق په حق او انت خیر الفاتحین او تړیر خپ فیصله کوونکې وقال الملأ الذين كفروا من قومه او ویل غسردارانو دا غي کسانو نه چکو پرې کړو د قوم د دنه لئن اتبعتم شعيبا کتاسو تابعداري د شعيب وکړه عليه السلام انکم اذا لخاسرون تاسو به یقینا په دغه وخت تاوانياني فاخذتهم الرجفه دونی ول دیو لر زلزلې فاصبحوا في دارهم جاسمين وګرځیدل دیو په خپل کورونو کې پړ مخې پراته ومړ شوی الذين كذبوا شعيبا هغه خلک چې تکذیب کړو د شعیب علی السلام کعلم یغنو فیها اے زما قوم ما خو تاسو ته خپل رب پیغامات را ورسول ونصحت لكم او تاسو خیر خواهی می وکړه فكيف آسا على قوم كافرين نو سرنګي بز خپشما په قوم کافر باندې دا ټول پیغمبران چې دې پوری بیان شو د دې خبرې لپاره چې کم قوم هم د خپل پیغمبر اطاعت نه دی کړي نافرمانی کړي د انجام دغه دی نو دا انجام ستاسو نم لري نه دی په دې را روان آیتونو کې چې د آیت نمبر 94 نه د آیت نمبر 102 پورې په دې سرګذشتونو باندې او په دې قصو د پیغمبرانو باندې یو اجمالی تفسیره ده او په دې کې چې الله د دې قومونو سره او د هر قوم سره کومه معامله کوي دا غي بنیادی اصول بعض حکمتونه او عبرتونه په دې کې بیان شوي دي او په دې وجه باندې قریشو ته یو تنبیه ورکړل شوې ده چې د دغه خلکو خلف یې تاسو د دې ورستنی خلک یې جانشینان یې که تاسو د خپل ملک او د خپل وطن د تاریخ نه عبرت واغستو او واغستل غواړئ نو سامان د بصیرت او سامان د عبرت پکې ډیر موجود دی او کدا سي نه نو څنګه چې دغه قومونو پر لړ باندې مهر لګیدلې نو دقه رنګي مهر ستاسو پر لونو لګیدلې ده او داغي انجام به تاسو تم رسیږي دا تفسیر د رب العالمین تاسو واوري فرمایي وما ارسلنا فی قريه من نبی او نه دی لګلې مونږ په یو کلی کې هیڅ یو پیغمبر چې خلکو بیا تکذیب کړي الا اخذنا اهلها بالباساء مگر نیولې مونږ اهل داغي بالباساء په سختو باندې وزراء او په تکلیفونو باسا هغه سختۍ او تکلیفونه چې انسان ته د جسم د بهر رسیږي ذره چې په جسم کې دن نه رسیږي لعلهم يذرعون دې لپاره چې دی عاجزي وکي ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه بیا بدل کومګه په زید دې بدحالي باندې الحسنه خوشحالي حتا عفو تر دې چې دیو زیات شو وقالو دی ویل چې زیات شو نو نورې گمراهي زیات شو وی قد مس آباءنا الضراء والسراء زمونږ پلار تم دا تکلیفونه سخته او تکلیفونه رسیدلیو ودا خو د زمانه نشیب و فراز دی دا خو تار چړاو دی کله غمونه او کله خوشحالی کله مال لګو کله ډیر دا خو د زمانه تقاضی دی وته چې دا عذاب دی او رحمت دی د دې سره دغه ست تعلق دی دا خو زمون کاروباری خبرې دي کله به تاوان کیږي کله به ګټه کیږي کله به سختۍ راځي دا خو چې د زمانه ده فاخذناهم بغتة من دی بچانه کونی ولو دی پویدل نه ولو ان اهل القرى وکچرته دی کلی والے ایمان راوړې او تقوا اختیار کړې وې یعنی ځان د کوپر او نافرمانی نه بچ کړې وې لفتحنا عليهم نخا مخاف کلا او کړي بو مونږ په دی باندې برکتونه د اسمان د طرف نو د زمکه نه لیکن دیو تکذیب وکونو نیول مونږ دی ولره په سبب د هغه کارونو چې دوی کول نه هغه خبيث اعمال اف امن اهل القرى آیا په امن کې دي دا کلیواله دا ټول انجام خو د مخکینو خلکو دی کنه نو دا کلیواله یا دا مکه او د مکی خو شاته چې کم کلی دي دا کلیواله ولی په امن کې دي ولی دا بے خوف دي اياتيهم باسنا چې دیو تم زمو عذاب راشي بیاتن د شپې وهم نائمون او دیو دی او امن اهل القرى آیا دا کلواله په امن کې دي ای یعنی به خوف لري ای یاتیهم باسنا ضحن چې دیو تم زمون عذاب راشي په وخت د سبا کې د ساخت کې وهم یلعبون او دیو په لوبو کې اختی دا ساختی ټیم نور را ختلې ام د دغه ځای کې په عذاب راشي او د ازمکه په اوار شي ولې دیو به به خوف دي لدینه نه یریږي اف امنو مکر الله ایا دیو د الله د عذاب نه بالکل په امن کې دي او بیا ول دلایلم وایي کنه دا عذاب دی پروس کال زلزلہ راغلی و نو بیا به خلکو دلایل وی شاوچ دا اوس عذاب دی کدا تنبیه ده کدا رحمت دی کدا سشه دی په دې ټولو کې دې ته تیار نه و چې دې ته د الله تر طرف نه او تنبیه وی عذاب ورته وی د خپل عمل اصلاح وکي دې ته متوجي نه او مونږ مرته نه یو زمونږ صحابیان مرته نه یو دا زمونږ د اسلام وکالت کوونکې مرته نه بس پدې چې نه نه دا هغه نه دی لکه مونږ ډېر خلک یو مونږ ټیک ټاک خلک یو به مونږ بولې عذاب راځي دا پر امریکایانو ولې را نغې نو دا ټول خبره نه متوجي شي تنبیه دا ستاسو د پاره یو خبردارې دی متوجي شي ورته خپل عمل ته توجه کوي نو تاسو په امن کې دین اف امنو مکر الله اي جو د الله د عذاب داسې په امن کې ځان محسوسي فلا يأمن مکر الله نو نبي خوف کیږي د عذاب د الله نه الا القوم الخاسرون مگر قوم چې تبا کیدونکي او لم يهد للذين يرثون الارض آية مونږه نو بیان کړي بیان نو کړي مونږه مون ظاهر کړي نو هغه کسانو ته جسمکو ته په میراث کې ورکړی شو من بعد اهلها رسته د هلاکېدو د اهل دا غینا الله نشاء چې کچرته موږ غوښته وي اصبناهم بذنوبهم موږ به نیولې دوی د دیو د ګناهونو په وجه ونتبع ومهر لګو موږ علا قلوب هم د دیو پر لوم باندې په هم لا يسمعون دیو ناوري تلک القرى دا کلو والا نقص عليك من انبائها موږ چې یو خبره یو ځل کړی دا نو کسر میزیم دا خبره وی که غلطه ده او کله کله وای کنه وی چې پښتو چې څنګه زما یې کنه پښتو نو زب جهنم تم د پښتو سره زما او کله وی جنت ته به د پښتو سره زما او وی که جهنم تم په زما خو پښتو براټینګو ما نو دیسی پښتو دا پښتو خو جهل ته وی مؤمن خو جاهل نه اسلام دین اصل شریعت موږ خپل دین راټینګو هر څنګه چې خو دین بخپل راټینګو نو که ته پښتو راټینګ کې نو سبت جوړ کې او خلک وي د پښتون خبره یې وای ګره او په هر قوم کې د هر قوم ځان له یو کلچر او داغوی سره روایتي او داغوی د غیرت او د جرأت سره خاص داستانونه او هغه یې په دې باندې چې مونږ بادران یو مونږ په خپل خبره ټینګ ولاړ یو او به موږ نه مونډل د دیو د اکثریت د پاره من عهدن د وعده پابندي موږ بیا نه مونته ان دیو د وعده پابند نو و ان وجدنا اکثرهم لفاسقین او بیا نه مونتل مونږه اکثر د دیونه او بیا مونتل مونږ دا و ان ان مخفف من المثقل ورته وای دا فصل کې ان او یقینا اومندل مونږ اکثریت د دیو خامخا نافرمان د دې آیت نمبر 103 نواخل تر آیت نمبر 136 پورې د موسی علی السلام او د فرعون یو سرګذشت دی او د دې په دې کې د خبرې بیان دی چې فرعون موسی علی السلام تر شکست ورکولو لپاره خپل ټول سازشونه خپل ټول امکانات او ټول طاقتونه استعمال کړل لیکن الله تبارک وتعالى موسی علی السلام کامیاب کو او فرعون د خپل ټول اسبابو او د ټولو وسایلو سره غرق کو او چې کم جماعت مظلوم وو د موسی علی السلام جماعت مقهور الله دا غوی د استقامت په وجبانه هغه ته کامیابی ورکړه ثم بعثنا من بعدهم موسی بیا لګل موږ د دیونه پس موسی علی السلام بی آیاتنا آیاتونو خپلو ان هغه معجزات چې ورکړو فرعون ته او داغه قوم ته فظلموا بها نو دیو د دې ان ان ظلمو به ان انکار وکړو د دینه فانظر نو تو ګوره کیف کان عاقبت المفسدين سرنګ و انجام د فساد کوونکو وقال موسی ویل موسی علی السلام اے فرعون ز رسول د رب العالمین د طرفنا حقیق علی الا اقول حقیق ز قائم په دې خبره زما منصب ده په دې علی الا اقول علی الله الا الحق چې زه نوم په الله باندې مگر حق خبره اند الله تر طرف نه رښتیا خبره کومه قد جئتکم ببینه من ربکم زراغل امتاسو ته ان ما را وړه تاسو ته یو دلیل در تاسو در رب د طرف نه نو اولېګه زما سره بنی اسرائیل دا ځکه چې بنی اسرائیل فرعون غلامان کړیو نوړم بنه کار د موسی علی السلام دا چې دا قوم د غلامۍ نه خلاص کی قال ان كنت جئت بآيه فرعون ورته وی کتا سن خراوړي فاتي بها نور اور دغه نخه یعنی موسی علی السلام ته د ضرور ته وارسل فی المدائن حاشرین او ولېګا کلو ته حاشرین را جمع کون کې هغه هرکاري چې ورته ویل په خاص زمانه کې به یو سړی ګرځیدو ټول ته به اطلاع ورکولا نو دا خلک وګرځو چې خلک را جمع کی یاتوک بكل ساحر علیم چې راولي تا ته هر ماهر جادوګر وجاء نو بس راجم شو وجاء السحرة فرعون او ساحران راجم شو فرعون ته قالو دی ویل ان لنا لاجرا اولنې خبره دا ویسته مزدوري به یي ان لنا لاجرا زموږ لپاره سم پیسې به یي مال او دولت ان كنا نحن الغالبين کومګه غالب شو دې ځکه په خپل پته ولګی دا د ساحران د دې خبره نه چې د پیغمبر دعوت او د ساحرانو خبره څه فرق دی پکې فرق دا دی چې پیغمبر وایي زستاسو نه په دې دعوت هیڅ مزدوري نه غواړم او دوی چې راجم شنو اولنې خبره وی مزدوري به یې کبه نه نو پیران ورته وی او قال نعم وی او یبا وانکم لمن المقربین تاسو به زما د خاصانو نشي دا کنه زما خاص خلق به نو دا معاونین خصوصي چې کنه خاص کسان د دې کاریس نه خو بس دې په دې باندې خوشاله دی په پښتو کې دې ته تالي سټ وایي نو دا ما خاص خلق به تاسو نو دا انعام اعلان چې ورله وکړو قالو هغه بس تیار شو چې مقابله کوو سره قالو هغه ول یا موسی اے موسی اما ان تلقیا یا خطو غرزو خپل خپل امسا و اما ان نكون نحن الملقين یا به مونږ اول غرزون کیو یعنی مونږ خپل سامان غرزو قال موسی علیہ السلام ورته وی الخو تاسو غرزوي نو کله چې هغه خپل سو غرزول سحروا اعین الناس نو د خلکو سترګو باندې جادو کو ان سترګې نور څه نو بس صرف لغه لغه ورته نظر بندي و داسې یو عارضی غون شیو واسترهبوهم مداخله کی ويرول وجاءوا بسحر عظیم او ډېر لوی جادو کو انداسې لوی حرکت وکړو د جادو مظاهره وکړه چې خلک یې ويرول مونږ وحی وکړه موسی علی السلام ته ان الق عصاک چې خپل امسا وغورځوه فاذا هي تلقف نو د دې غورځولو چې د دې سره سم هغه تیرول ما یفکون سچې دی جوړ کړیو فوقع الحق نو حق واقع شو ظاهر شو وبطل او باطل شو ما كانوا يعملون هغه څه چې هغه کول دا ځکه چې په جادو په ذریعہ باندې چې کوم رسۍ مار جوړ شوی او کوم لاټۍ مار جوړ شوی نه په حقیقت کې مار نه جوړیږي نو دا په حقیقت کې چې په سونو او زرګونو رسۍ غورځېدلې وي او دا ټول رسۍ لاړې او لاټۍ وخوړې او لاټۍ اوچته کړه او بیا لاټۍ ده او رسۍ ورکې شوې نو خپل پته ولګی چې جادو خو دسی نه کنه دا خو زبل څه شه دی نو وی پوښ و فغلبوا هنالك مغلوب شو دغه وخت کې ساحران وانقلبوا صاغرين او واپس شو دیو ذلیل او څنګه دا خلک ټول دیو خو ذلیل واپس شو دا کم چې راغلیو او ساحرانو څه چلو کو هغه ته خو پته ولګی دا کنه چې دا خو واقعي جادو نه دی نو فورن والقي السحرة ساجدين پریوتل ساحران په سجده باندې قالو وی ویل مونږ ایمان راوړې پر رب العالمین باندې چې رب د موسی او د هارون دی نو ویل دیو ته فرعون تاسو ایمان راوړو په د باندې مخکې د دې چې مارته اجازه کړې وې ان هاذا لمکر مکرتموه فی المدینه دا تاسو سازش دی چې تاسو جوړ کړی دی په خار کې یعنی په مصر کې دارالخلافه کې لتخرجوا منها اهلها چې تاسو د دین د دیو سیدونکو باسي په سو په تعلمون زرد چې تاسو به پوښي چې زه تاسو سره سکوما ودا تاسو سازش کړی دی ور سره دا چې کله سړی د خپل وس نه خبر اوزي نو وای دا بیرونی سازش دی اوس بیا وي سبو کوم صلی الله اقطعن ايديكم زب خامخ افريكم استاس استاس لاسونه استاس خفي من خلاف عدل بدل ثم لو صلبنكم اجمعين بیا بم پانسی کم ټول قالو دی ورته وی ان الى ربنا منقلبون یقینا من خپل رب ته واپس کیدون کیو وما تنقم منا او ته غسن نه مونږ ته مگر په دې خبره چې مونږ ایمان راوړې پایتون د رب خپل باندې کله چې مونږ تراغل د آیتونه ای زمونږ رب راتوي که په مونږ باندې صبر او وفات که مونږ مسلمانان وقال الملأ ویل غسردارانو د قوم د فرعون اتذر موسی دیو فرعون تراجم شوې ته موسی پرې دی او داغه قوم چې دې لپاره چې فسادو کې بزمکه کوي و یزرک و الہتک او پریدی تا او ستا خدایان نه نستا او ستا خدای ټوله موقوف کی قال ما غوول فرعون سنقتل ابناءهم زرد چې دیو بچی زامن به قتل کومګه او ژوندۍ به پریدو دیو خزي و ان فوقهم قاهرون او مونږ په دیو باندې غالب یو زمونږ نه بچړتزي قال موسی نو موسی علیہ السلام وی خپل قوم ته استعینوا بالله مدد غواړی د الله واصبروا صبر وکي ان الارض لله یقینا زمکه د الله د پاره د یورثها من یشاء په میراث کې ورکی هغه چاته چې خوخه چې د خپل بندگانو نه او آخري کامیابی د پاره د متقیانو ده نو بنی اسرائیل وی قالوا اوزینا من قبل ان تاتینا وی تکلیف راکړې شوو د دینه مخکې چې تم تراغلې وی ومن بعد ما جئتنا د دینه پس چې تراغلی مونږ ته مخکې مونږ ته دغه تکلیف راکړې شوی نو موسی علی السلام ورته وی عسى ربکم قریبا دین هغه وخت لري نه چې تاسو رب تاسو دشمن هلاک کی ويستخلفکم فی الارض او تاسو خلیفګان جوړ کی بزمکه کې فینظر کیف تعملون نګوري باغه چې تاسو څنګه عمل کوئ ولقد اخذنا آل فرعون ويقنا نیولو مونږ فرعونیان بسنین فقهت باندې ونقسم من الثمرات او په کموالی د میوونی پیداوار هم ولکم کړو د دې لپاره چې دیو نصیحت قبول کړي نو کله چې براغه دیو ته خوشحالي نو دیو به ویل نه هذه دا زمونږ د پاره د موږ اهل یو او کله چې به ورسره دیو ته تکلیف یا طیرو به موسی نو بدپالی به نیول د موسی علی السلام باندې ومن معه هو څوک چې دا غسرو الا خبردار انما طائرهم عند الله د دیو بسپاری د الله سره د ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د دیو نه پويږي وقالو دی ویل مهما تاتنا به هر یو نخه چې تم تراوړي من آیت یو نخه ان هر یو چې تراوړي یو نخه لتسحرنا بها دې د پاره چې ته جادو کې په مونږ باندې داغي په ذریعہ باندې فما نحنو لك بمؤمنین موږ پتا باندې ایمان راوړون کې نه یو نو راولې ګل موږ په دی باندې طوفان ان دا مختلف عذابونه طوفان امراولې گو والجراد او ملخان عذاب والقمل او د سپګو عذاب والضفادع او د چندخان عذاب والدمو د وین عذاب آیات مفصلات دا جدا جدا عذابونه او جدا جدا نخوي معجزي وي فاستكبروا دي وتكبروا وكانوا قوما مجرمين ودي قوم مجرم ولما وقع عليهم الرجز وكلج واقش بديو بني عذاب قالوا دي بول يا موسى اي موسى ادع لنا ربک او غواړه طلب که زمون زمون د پاره د خپل رب نه بما عهد عندك فاغه څه چې تاسو سره ستاره وعده کړی ده یعنی کم منصب چې تاسو ستاسو د رب د طرف نه ملاو شوې ده دا غي په ذریعہ باندې سوال وکړه لئن کشفت عنا الرجز کتا زمونږ د عذاب لري کول نو منن لك نو موږ په تا باندې ایمان راوړو او بلی ګو تاسو آزاد به کو تاسو بنی اسرائیل فلما كشفنا عنهم الرجز نو کله چې بلری کوم د دیونه دا عذاب الى اجل انت یو نیټی پورې هم بالغوه چې دیو باغې ته خامخا رسیدل یعنی یو نیټه و چې دیو دا خبره دروغ کوله خو د یو وخت پورې بدیو خپل خبره پرې خو ده چې موږ ایمان راوړو چې دا دا وعده وکړو چې د دې عذاب نه خلاص شو اذا هم ينقصون یو وخت پورې به دې پابندي کول خو بیا به دې وعده ما تکړه فانتقمنا منهم نو موږ د دیو نه بدلا واغسته فاغرقناهم نو موږ غرق کړل دیو په الیم په دریاب کې بانهم کذبوا بیااتنا ځکه چې دیو تکذیب کړو د آیاتونو زمونږ وکانو عنها غافلین او د دې له دیو بے خبره د دین پس د آیت نمبر 137 نه 171 پورې د بنی اسرائیل د تاریخ په دې ټول دورونو باندې یو جامع تفسیر ده پزمکه کې کمزوري کړي شو مقهور او ذلیل او سم متور کړ په میراث کې مشارق الارض و مغاربها دا بن اسرائیل مراد دي مش... مشرقونه د زمکه او مغربونه د زمکه یعنی د مشرق او د مغرب مالکان هم ګرځولي او هغه زمکه چې د دې زمکه د مشرق او د مغرب دیو مالکان ګرځیدلو کوم زمکه وا بارک نافیها چې برکت چولې مونږ پاره کې د مصر او د شام زمکه مراد ده وتمت کلمت ربک الحسنى على بني اسرائيل او پوره شو کلمات د ربستا خ کلمات یعنی وعده د ربستا د نیکی وعده په بنی اسرائیل باندې یعنی د بنی اسرائیل په حق کې ستا د رب د خیر وعده پوره شو د بنی اسرائیل په حق کې ستا د رب د خیر وعده پوره شو په سوجه به ما صبرو په سبب د دې چې دوی صبر کړو او دمرنا او هلاک کړل موږ ما کان یصنع فرعون هغه چې فرعون جوړولو دغه قوم و ما کانوا یعرشون او هغه چې هغه کې جوړ بلډینګونه وجاوزنا ببني اسرائيل البحر او تیر کړل موږ پار اتار دیا همنه بني اسرائيل د دریاب نه فاتو علی قوم نو دا احسان ور سره وکړو ان چې الله د دې قوم سره څومره څومره احسانات کړی دي او دیو د احساناتو په جواب کې بیا څه کړی دي دیو پیدا څنګه نه دوچته کړی نو موږ د صدریاب نه پورستل نو دیو یو قوم تورل فاتو علی قوم يعكفون علی اصنام لهم چاوی د خپل بوتانو عبادت کو قالو نو دیو اے موسی وګرځو زمون د پاره جوړ ک زمون د پاره یو الہ لکه څنګه چې د جو د پاره د خدایان دی او دی عبادت کوي قال انکم قوم تجهلون ډیر غټ جاهل قوم یې ان هؤلاء متبرون یقینا دا دیو دا خلق چې دي هلاکی دن کې دي تبا کې دن کې دي ما اغسهم فيه چې دیو پاغي کې دي وباطلن او باطل دې ما كانوا يعملون اغس چې دیو کوي قال غیر الله ویلو ته موسی علیہ السلام آیا سوا د الله نه ولټم تاسو د پر بل اله او دی الله غره کړی تاسو په ټول مخلوق باندې او یاد کې هغه وخت نجات درکړو مونږ تاسو ته فرعونانو نه چې رسو به تاسو ته سخت عذاب چې وجل به زامن ستاسو ژوندۍ به پرې خوري خزي ستاسو په دې کې آزمایش ستاسو ضرب د طرف نه ډیر لوی وواعدنا موسی 30 ليله او وعده غستې و موږ د موسی علی السلام نه یعنی طرف کړو موږ موسی علی السلام د دیر شپو د پاره واتممناها بعشر او بیا پوره کړې دي دیر شو لره په لس باندې نو سلویف چې پتم میقات ربه نو داغه د رب مقرره مدت پوره شو 40 ليله سلويخ شپې وقال موسی موسی عليه السلام وي خپل ورته اخلفني في قومي زما جا نشین شپ قوم زما کې او اصلاح کوا او تابعداري مکو د لارې د مفسدينو او کله چراغ موسی عليه السلام لمیقاتنا زمونږ غد مقرره وخت باندې وکلمه ربه د رب سره خبرې وکړي قال نو موسی عليه السلام دا شوق پیدا شو د خبرو نه پس او دا د اخلاص څخه شوق او چې خبرې د رب واورې دي تمنا پیدا شو نو ویل رب ارینی اے رب ما ته اوخه خپل ځان انظر الیک چې زه ته وګورم قال لن ترانی نو الله ورته وی تما نشی لیدې لیکن وګوره دی غرته فین استقر مکانه نو کچرته دې په خپل ځای ټینګ پاتې شو پسو په ترانی نو زرد چې ته ما ووینې فلما تجلى ربه للجبل نو کله چې الله تجلی ښکارا کړ دی غرته جعله دکن دا غری ټوټه ټوټه ریزه ریزه کو وخر موسی صعقا او موسی علی السلام به وش پریوت او پوش پته ولګی دا چې یقینا دا سترګي الله نشي لیدې په دنیا کې د دې طاقت نه لري فلما افاق نو کله چې دې راپورته شو د بیوشین نو ویل پاکی د پاکی ته توبه او باسم تا ته د سوال د رؤیت نه چې ما کړو او زه اول د مؤمنانو نه یم قال یا موسی ویل الله یا موسی یقینا ما ته منتخب کړی په خلق باندې په خپل پیغمبري باندې په خبرو کولو باندې نو نسا واخل ما اتیتو کاغه چې تاسو در کوم وکم من الشاکرین او ته د تابعدارو نشه وکتبنا له فی الالواح او لیکلی موږ د دې لپاره په دې تختو کې من کل شی ان هر شی د هر شی نه د په دین کې چې کوم شي ضرورت او موعظه نصيحت وتفصيلا لكل شيء او تفصيل د هر شي پاغه کې فخذها بقوه دونی سدیل را په طاقت باندې او حکم کفل قوم ته یاخذو باحسنها چې د دې بهترین هدایات باندې عمل وکړي ځکه ټول بهترین هدایات دي سوریکم دار الفاسقین زرد چې زب تاسو ته اوخېما کور د فاسقانو مطلب یو خدا چې په دنیا کې لګ روسته چې کم د دیو دا غره روان دي دا ټول به تاسو اوخم د دیو کورونه چې په کم کم زینو کې دیو هلاک شوی دي د مخکینی قومونه یا د په آخرت کې دوی چې کوم ټکانه ده ساسر په زرد چې منه به کوم زړه خپل آیاتون دا کسان چې تکبر کوي په ځمکه کې پناه حق والذین کذبوا بآیاتنا او هغه کسان چې هغه تکذیب کړل زموږ د آیاتونو او د ملاقات د آخرت ختم شوی د دیو عملونه هل یجزون الا ما كانوا يعملون بدل نور کړه کیږي په آخرت کې مګر دا هغه کارونه چې دیو کول واتخذ قوم موسی من بعده او ونیو جوړ کو قوم د موسی علی السلام داغي نفس من حلیهم د خپل کالونه دیو خپل سونه چې څومره کالیو ټوله راجب کړه چنده وکړه علم يروي دی ګوري نه انه چې دا جسد خبر نشي کولای د دې سره او نه هدایت کولای شي دوی ته سلاري اتخذوه دی جوړ کړي د داغه نه الہ وکانو ظالمین او دیو ظالمان ولما سقط فی ایدیهم او کله چې وګورځي د دیو په لاسونو کې دا محاوره ده یعنی دیو د دیو مخه تراغه او دیو پستومان شو مخه تراغه اول خو دیو چې جوړې نو خدای به خو چې کله مخې تراغه نمایش وشو پته ولګي دا خو خدای نه دی نو چې کم پوه خلک واغوي پورن ستوبانه شو ور او انهم قد ضلوا او هغه په دې پوه شو ویل دي چې دوی خو گمراه شوی دي قالوا لئن لم يرحمنا ربنا کچرته به موږ باندې رحم ونه کی زمونږ رب ويغفر لنا او زمونږ ته بخنه ونه کی لنکونن من الخاسرین نو موږ بشو د تاوانیانو نه ولما رجع موسی او کله چې واپس شو موسی علی السلام اله قوم خپل قوم ته غضبان اسفا غضبان غصه اسفا دا غضبان شدید الغضب ته ویل کیږي او اسفا شدید الحزن سغ غم والا او سغ غصه قال ویل بئس ما خلفتمون ډیر بد جانشین نیولو ما من بعدی رست زمانہ آیا تاسو تازی وکړه د حکم در خپل او کی خو دی یعنی وی غرزول هغه تختی یعنی زری کی خو دی واخذ براس اخیه ویني او سر د خپل رور یجره الی ځان طرف ته راخ کودو ناغه ورته وی ای زما د مور بچیا دی قوم زړیر کمزور کړو مو قریب و چې زی وجلې وی فلا تشمت بی الاعداء ان ما پر دشمنان مخندوا او مگر زو ما د قوم ظالم سره موسی علی السلام وی ای ربا ما ته بخنه وکا ولی اخی او زما رور ته وادخلنا فی رحمتک او داخل کوم په خپل رحمت کې وانت ارحم الراحمین او ته ډیر زیات رحم کوونکې واخر دعوانا ذلیل خلق د تاسو بداوي اوس خو هغه ته ویل شو ادخل الجنه چې نن وځي جنت ته لا خوف علیکم نبوي سیره په تاسو باندې ولا انتم تحزنون او نب تاسو غمجنی ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه او ور والا به جنتیانو ته आवाज وکي ان افیدو علینا من الماء چې راتوي کې په مونږ باندې لګي وبو او مما رزقکم الله یا هغه سمرا تراکه چې تاسو ته الله درکړي دي رزق خوراک قالو د جنتیان به ورته وایي ان الله یقینا الله پاک حرمهما علی الکافرین حرام کړی دی دا وبو خوراک په کافرانو او دا الله اعلان بدل تراشی هغه سره الذين اتخذوا دينهم هغه خلک چې خپل دیني نیول او جوړ کړي او دین خپل الله وان تماشا ولعبا او لوبا وغرتهم الحیات الدنیا او دوک کړو دیو ژوند د دنیا فالیوم ننساهم نن رز بمونږ دیو پریګ دو پور کې کما نسو لقاء یومهم هاذا لکه څنګه چې دیو هیر کړو ملا دا ملاقات د دیو رزي یومهم هاذا ملاقات د دیو د دیو رزي وما كانوا بآياتنا يجهدون او هغه چې و دیو پایاتون زمون انکار کو ولقد جئناهم بكتاب او یقینا ورکړه دې موږ دیو ته لګل دې موږ دیو ته کتاب فصلناه على علم بیان کړه دې موږ دلرا على علم فعلم باندې زمون د طرفنا یعنی هغه علم څنګه چې دا دیو د پاره بهترین دی د دیو د اصلاح د پاره ضروری دی هدن ورحمتن دا هدایت دی او رحمت دی لقوم یؤمنون هل ينظرون الا تاويله دیو انتظار نکی مگر دا عاقبت او دا انجام د دی یوم یاتی تاویله فاغ ورسل دی انجام راشد دیو د دی نافرمانی یقول الذين نسوه نوای دا کسان چې پریخې دې دې کتاب لره یعنی ایمان لره په دې کتاب من قبل د دې مخکې قد جاءت رسول ربنا بالحق چې یقینا راغلی و استاد د رب زمونږ په حق په هل لنا من شفعاء نو آیشته د زمونږ د پاره سوک سفارشیان فیشفعوا لنا چې هغه زمونږ سفارش وکي او نو رد یا مون واپس کړ شو دنیا ته فنعمل مون به عمل وکو غیر الذي كنا نعمل سوا د اغنه چې مون عمل کو قد خسروا انفسهم یقینا دیو هلاک کړی دي په تاوان کې چولې دي تبا کړی دي خپل ځانونه او ورک شو د دیو نه هغه څه چې دیو جوړول د خپل طرف نه ان ربکم الله یقینا استاس رب الله دې هغه الله چې پیدا کړی د اسمانونو او زمکه په شپږو ورځو کې ثم استوى على العرش بیا برابر شو دې په عرش باندې مستوي شو په عرش باندې دا استوا على العرش څنګه چې موږ په وسع کرسیه السماوات والارض کې تشریح کړی و چې دا الله کرسی اگر چې مراد دا غنه موږ ویلو چې اقتدار او حکومت دی خو د کرسی ذکر هم راغلی دی نو دا کرسی څنګه ده موږ د دې کیفیت موږ ته معلوم نه دی او که څوک د دې په کوریت کې ولګي نو هغه به گمراهی ترسي ځکه د دې سيزونو نه مثال شته دی نه مونږ په سترګو لیدلی دي نه مسه کړی دي نه د دې معلومات مونږ ته کې دي شي زمونږ علم ډیر کم دی نو کوم په دې یو شي کې کورې د تحقیق شروع کو چې نه مونږ لیدلې نه مسه کړی د داغي په دنیا کې مثال موجودی نو گمراهی ته برسو د دې وجه نه مونږ بسوایو اغل ته مونږ ویلو کما یلیق بشانه دا کرسی داغه څنګه کرسی ده څنګه داغه د شان سره خای دا عرش څنګه ده څنګه چې داغه د شان سره خای د مستوی څنګه ده په عرش باندې څنګه چې داغه د شان سره خای د دې په اړه کې د امام مالک رحمه الله د یو سړي په جواب کې څه کلمات دي په خپل مسند د درس باندې ناشتو او یو سړی راغی د بهر نسوک ملمه دې تپوسی وکړو څنګه چې دا خبره بیان کړه کیف استوا وی څنګه مستوی دی الله په عرش باندې مستوی دی وی کیف استوا چې څنګه دا تپوس وکړو د امام مالک رحم الله بارک راضی فاطرق راسه مليا وعلاه الرحزاء سر خکته کو ډیر وخت خکته نیولیو او په دې دوران کې دومره ډیره خوله پراغله چې دا بدن ټول د خلونو ډک شو لون شو او لک سات پسې بیا سر اوچت کو او بیا و فرمایل الاستواء معلوم الاستواء غیر مجهول الله مستوی دی په عرش تو خبره مجهوله نه ده نامعلومه نه ده بس معلومه خبره ده استوا معلومه خبره خو والکیف مجهول څنګه دې کیفیت سره نو کیفیت نامعلوم دی او چې څنګه الله ویل دې دغه سپی ایمان راوړل فرض دی او په دې کې خبرې کول بدعت او گمراهی ده دا جواب چې ورکو نو بیا دې سړی ته یو خبره وکړه او د دباره کې ویزه و ما اظنک الا ضالا ویزه پتا باندې ګمان نکوم مگر د دې خبرې ته غټ گمراه سړی دا چا چې د دې تپوس کړو او بیا یو حکم وکړو چې دا سړی د جماعت نه وباسي دا سو گمراه راغلی چې دا تپوس کوي خو د تپوس جواب ورکو دغه زموږ د پاره محتاط رویه چې استوا معلومه ده کیفیت نامعلوم ده ایمان په واجب ده بحث کول ته بدعت ده او علاج موخد څنګه نو کما یلیق بشانه څنګه چې داغه د شان سره خای خلق یغشی اللیل النهار پټی شپې لره په ورځ باندې یطلبه حسیسا طلب کوي دا ځوان یو بل په جلتی سره او شمس او القمر او نور او سپوږمۍ او ستوري دا تابع دي داغه د حکم الا له الخلق خبر خبر شي د د لپاره پیدایش دی او حکم دی تبارک الله رب العالمین ادعوا ربکم تضرعا وخفیا رابل خپل رب عاجزی باندې او پټ سکون نرا بلې چې هغه ګن کون دې سوک چې ناوري خبره او ندی سزا تر بلې چې هغه ګن موجود نه دی لری دې چړتا نه نوریدون کم دې اوري او نږدې دی نو په قلاره قلاره تضرعا وخفيا وعاجزي او پټ انه لا يحب المعتدين یقینا الله محبت نساتی دا خلقونه چې د حد نه تجاوز کوي په دعا کې نورو باسو موږ د دې باران په ذریعہ هر قسم میوي د قرنګي به مړی مرو باسو دا څنګه ارسو وچوي زی بیر تشنه کما نو دا مړی بم دقه سي بیر تر ژوند دي کما دای دلیل دی لعلکم تذکرون والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والبلد الطيب او هغه کله پاکیزه یعنی هغه زمکه خزمکه یخرج نباته روباس خپل شینکې باذن ربه په حکم د خپل رب والذي خبث لا يخرج الا نكدا او هغه زمکه چې خرابې درو باسي مگر ناقص شي یعنی یو خو زمکه د باران خو یو شان کیږي باران یو شان کیږي خو بعض زمکه داسي چاغې د دې باران په وجه باندې خپ مزیدار فصل زرغون کې او میوه باغونه او بعض زمکه داسي چاغه دومرز پیدا وکړي چې وبرا جمع کی او بل پټی ته پیدا ورکی او باز زمکه دسی چې نه بل څه پیدا ورکول شي او نه د باران نه خپل ځان له پیدا غستې شي هیڅ شي نه راخېږي او کراوخه جن هغه د څه چې هغه څه پیدا من نه ساروی مکسر نه خوري نو دا د اسلام دعوت او دا قران او دا دین دا خدای الله رحمت دی خو پیدا به سوک اخلي چې عقل عقل سلیمی مزاج او طبیعت فطرت فطرت سلیمی نو یقینا ډیره فائدہ به واخلي او دا به آباد شي او کم زړونه او کم ذهنونه چې دا الله په نافرمانی باندې مطمئن شوي هغه زړونه خو یقینا د دینه څه فائدہ نشي اغسته هغه په گمراهۍ کې اضافه کې دي شي په نیکی کې څه اضافه نشي کې دي کذالک نصرف الایات دغه رنګ بیانو موږ آیتونه اړو راړو موږ د دلایل یو طرف ته بل طرف ته په یو انداز په بل انداز لقوم یشکرون لقد ارسلنا نوحا الى قومه د دې زنه رستا دا آیت نمبر 59 دی د دینه در آیت نمبر 93 پورې د پیغمبرانو واقعات دي خو په هر ځای کې چې قران کریم د پیغمبرانو واقعات ذکر کړی دي او د پیغمبرانو د واقعاتو کم طرفونه ذکر کړی دم دا غي سب مقاصد دي او هغه مقاصد دلته چې کوم مقصد دی د قوم نوح هود صالح لوط شعیب علیهم السلام قصې دي سرګذشتونه دي چې هغه د دې خبري تاریخي ثبوتونه دي چې کوم قومونه پزمکه کې فساد وکي د پیغمبر خبره ونه مني نافرمانی وکي او د خپل پیغمبرانو د اصلاح چې کوم دعوت دا غوي سره وسره دي هغه دروغجن وګړي نو الله قومونه د زمکه د مخ نه ختم کړي دي دا غي مثالونه دادي فرمای لقد ارسلنا نوحا الى قومه یقنا لګلو مونږه نوح علی السلام خپل قوم ته نو خپل قوم ته وی ای زما قوم عبادت کوي د الله نشتر استاسو د پاره ایسوک بل معبود مګ سیوا د دنه زیریګم پتاس بند عذاب د ورځ لوی نه قال الملأ نو لغ سرداران من قومه د قوم د دنه ان لنراك في ضلال مبين یقینا مونږ وینو وینو تعالی را فخکار گمراه کی ته گمراه قال غورته یا قومي دا اوس د داعی صفت ده دا چې مونږ ته څوک وی کنه ته خو گمراه یې مونږ به چې تم گمراه یې او ستا پلارم گمراه او ستا ټول خاندان گمراه دی خو پیغمبر سوای د داعیان د لپاره خنمونه ده یا قوم ای زما قوم لیس بی زلالت نا نا ز گمراه نه یم ز گمراه نه یم ولکنی رسول من رب العالمین ستاسو د رب د طرف نه علی رجل منکم په یو سړی ستاسو د جنس نه د دې لپاره چې ویری تاسو د عذاب د الله نه د دې لپاره چې تاسو بچی د نافرمانی د الله نه د دې لپاره چې په تاسو باندې رحم وشي دا خبره ده فکذبوه ناوی بیا هم د دروغجن وګڼو فان جیناه نو موږ غل نجات ورکو والذین معه هغه څوک چې دا غسر ورسره په پل کې پکشته کې واغرقنا الذين كذبوا او غر کړل مونږه کسان چې دروغجنې ګڼلې او بی آیات نظم آیتونه انهم كانوا قوما عامين یقینا ودا قوم روند رون قوم نو مونږ هلاک کړل ختم هم کړل غرق هم کړل نو تاسو ته عبرت واخلئ والى عاد نخاهم هودا او لګلو مونږه عادیان ته دا ورور د دې ورور نه مراد نسبی ورور دی دینی ورور نه دی هر یو پیغمبر هم دقه خبره کوي نو د یو پیغمبر او د بل په منځ کې ډېرې لوی فاصلې دي لوی فاصلې دي په سونو سونو کالم تیر شوی دی چې بل پیغمبر راغله نو هو به هغه خبره کړې ده پته ولګی د ځان نه نه وای بلکې یو سر چشمه چې دا ټول پیغام دغه ناراضي نو یو پیغام دی یو دین دی یو دعوت دی چې ټول پیغمبران په لکونو پیغمبرانو هم دغه دعوت ورکړي دي قال الملأ الذين كفروا من قومه ویل سردارانو داغه هغه کسانو هغه کسان چې هغه کفر کړو د قوم دا غنه دي سردارانو وی مشرانو ان لنراک فی صفاهه مون تعینو په قمقلتوب کې تبي وقفه و ان لنظنک من الكاذبین او مونږه ګمان کو پتا د دروغ جنو وز دلته مخکې ویلو کنه ته گمراه نو نوح علی السلام یو جواب ورکړی دی او هود علی السلام ته وی ته قمقلی نو هغه عقد شان جواب ورکړی یعنی داعی د داعیانو چې کوم الله پیغمبران را لګلی دي دا غوی مزاج مقه یو دی یو سوچ دی ځکه دعوت یو دی دی وای ای زما قومه لیس بی صفاهتن نشته ده په ما کې څه قمقلتوب زه قمقل نه یم ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين او زيم ستاسو د پاره خيرخوا او امانتدار خيرخوا يم چې تاسو توبه ترابلم امين يم معتمد يم چې رسالت د رسالت دعوت پوره پوره در رسومه او عجبت من جاءكم ذکر من ربكم تاسو ګوره نوح عليه السلام بیان او د دې بیان کې صرف د الفاظو فرق دی نور ټول مفهوم یو دی او عجیب تم تاسو تعجب کوی په دې خبره ان جاءکم ذکر من ربکم چراغله د تاسو ته ذکر تاسو د رب د طرف نه علی رجل منکم لینذرکم واذکروا او تاسو یاد کړئ اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح چې تاسو ګرځولې جانشینان رسته د قوم د نوح نه هغه غر کړل او تاسو د هغه جانشین ګرځیدلی وزادکم فی الخلق بسطتن او درکړی د تاسو ته په پیدایش کې بسطتن جسمانی او عقلی دواړه قوتونه بسطتن دا په سین سره په سواد سره یو معنا ده فراخی او سات دا جسمانی او عقلی دواړه فذكروا اعلی الله نو یاد کړئ تاسو نعمتونه د الله احسانات د الله لعلکم تفلحون قالوا دی ورته یا جئتنا لنعبد الله وحده یقینا واقع شو په تاسو باندې یعنی واجب شو په تاسو باندې من ربکم تاسو د رب د طرفنا رجسن عذاب وغضب او غصه اتجادلونني اي تاسو زما سره جګړه کوي په اسماء پسنمونو کې سميتموها چاغه تاسو یې خو دي انتم واباؤکم تاسو تاسو پلارانو ما نزل الله بها من سلطان نه درالي ګره الله په غیبه نيست دلیل یعنی دلیل شته نه وما كانوا مؤمنين او نو دیو مؤمنان و الى ثمود اخاهم صالحا او لګلو موږ سمودیان ته دا غوی رور صالح علی السلام نو هغه ورته ویل هغه دغه دعوت ورکړي اے زما قوم بندگی وکي دا الله نشته رستاسو د پاره اس یو الہ سوا د دنا قد جاءتكم بينه من ربكم یقینا راغله د تاسو ته دلیل حجت تاسو د رب د طرف نه زما پرشتي نیوالی باندې هذه ناقه الله لكم آیه دا وخه د الله د ستاسو د پاره نخه فزروها نو تاسو پرې دې دې لره تاکل فی ارض الله چې دا سریګ د الله په ځمکه کې ولا تمسوها بسو او تاسو ملګوي دې ته لاس پس لاس لګول ناروا نه وو په غلطه اراده باندې لاس لګول ناروا وو فیاخذکم عذاب الیم نو باندې تاسو دردناک عذاب واذکروا او یاد کړئ اذ جعلکم خلفاء هغه وخت چې تاسو جوړ کړی جانشینان من بعد عاد رسته د قوم عاد نه وبوأکم فی الارض و باد کړی تاسو په ځمکه کې تتخذون من سهولها قصورا چې تاسو جوړوي د هموار ځمکو د دینه قصورا قصرونه وتنحتون الجبال بيوتا او تراشی تاسو غرن لره کورونو د پاره یعنی کورونه جوړوي په غرونو کې تراشی فذكروا اعلی الله نن یاد کړئ لمن یعنی دا هغه خلکو امن منهم چې ایمان راوړو د دیونه اتعلمون وی تاسو په دې یقین کوئ ته واقعي دا خبره منئ ان الصالح مرسل من ربه چې دا صالح د رب خپل رب د طرف نه پیغمبر راغلی دی قال وغوی ان بما ارسل به مؤمنون مون خو پاغه سبن چې د پر علی ګل شوې د ایمان راوړو قال الذين استكبروا ویلاغه کسانو چې تکبر کړو ځان او چت غنلو پړ مخې پراته داسې مړ شویو چې پړ مخې پراته وو فتول عنهم نو صالح علی السلام د دیو نه واپس شو وقال وی ویل یا قومي ام دیو ته خطاب کړی دی او دا افسوس نه ډک خطاب دی په دیو باندې اے زما قومه د دیو د دې کلی نه روان شو وتوتی او دای فرمایل اے زما قومه لقد ابلغتکم رسالت ربی ما خو یقینا تاسو ته د خپل رب پیغام ورسو ونصحت لكم او ما تاسو تاسو خیر خواهی وکړله ولکن لا تحبون الناصحين لیکن تاسو خیر خواهان خوخ نکړه خیر خواهان نه خوخوي خوخول تاسو ولوتن او لګره مونږ لوط الا اذ قال لقومه کله چې ویلی وغه خپل قوم ته د اهل صدوم چې هغه ته لګل شوی او اتاتون الفاحشه آیا تاسو راتلل کوي راځي نه کوي بے حیايي او دا د دې فاحشه نه مراد د ناری نو نخپل حاجت پوره کول ما سبقکم بها تاسو د ناری نو سره بدکاری کوئ او مخکیواله نه د کړه په دې کار من احد من العالمین هیڅا د ټولو مخلوقاتونه هیڅا د ټولو مخلوقاتونه نو دلته خپل خبره واضح شو یوازې انسانان نه زناورم دا کار نه کوي تاسو به چرته په زناورو کې د ټولو نه بیوقوف زناور د ټولو د خبيث زناور چې څومره تاسو وګورئ چرتم یو نر د بل نر نه خپل خواهش نه پوره کوي دا سر بدکاری نه کوي ان دې دا د یو قبیح عمل دی چې دې ته د زناور سوچم نزي چې د زناور کار خپل خواهش پوره کول دي خپل حاجت پوره کول دي هغه حلال او حرام د سر پیژني نه خداغه سوچم دې ته نه تلج په دې طریقې خپل خواهش پوره شي ما سبقکم بها من احد من العالمین انکم لتاتون الرجال شهوتا تاسو راتل کوي سړو ته په شهوت باندې یعنی د سړو سره بدکاری کوي من دون النساء د خزو نه علاوه یعنی د دې لپاره خو الله یو یو ترتیب مقرر کړی دی یو سیستم جوړ کړی دی چې د خزو او د سړی په منځ کې دی بل انتم قوم مسرفون بلکې تاسو قوم اسراف کوونکې وما كان جواب قومه او نو جواب د قوم د الا ان قالو مگر دی وی اخرجوهم من قريتكم او باسي دې د خپل کلینا انهم اناس يتطهرون ودا فک پاک باز ډېر لوی پاک باز جوړ شوی دی موږ وایو کنده از د مولیانو خبرې کې لري کسړیا سب خبرې په مجلس کې رواني او څوک په کې د دین څخه خبرو کې د قران څخه خبرو کې پرې د سړې د مولیانو خبرې کې لري کا کله وی دیو باسي کله وی راځي چې مونږ ته زو دی مجلس ته نه ورځو ټول مولیان پکې ناسو د مولیانو خبرې کوي او کسو کو در دین څخه خبرو کې زم په کور کې یو مولا غونته دی وی هغه یم وی انهم او ناس یتطهرون وی دا ډیر پاک باسي د ځانه جوړ کړ دی وی باسي دی خپل کلینه ځکه طاقت ور دیو فان جیناه الله فرمای ما غل نجات ورکو دا اهل الا امراته مگر نه خزه دا کانت من الغابرین چې دا وده پاتې کیدون کنه په عذاب کې وامطرنا علیهم مطرا او او مون په دیو باندې باران باران د کانو فنظر نو وګوره کیف کان عاقبت المجرمین سرنګ وو عاقبت او انجام د مجرمانو دا د عسدون د علاقې تباہیم دغه څه شوی و چې الله تبارک وتعالى جبريل راولېګو او د دې صدوم د 15 شپک کلیو دا شپک وانه کړو د ازمکه ته خپل وزر ورلاندې کو او چته کړه او چې څنګه او چته کړه نو بعضی روایت په تاریخي روایتو کې داسې دي چې دام په کې وشو چې د خدي خلکو د دیو د وړو د لویو چغې او د سپو غپا لاندې نورو خلکو واورېده او چې څنګه یو چت کړه د یو ځای پوري امدا غزه نه الټ کړه او واپس پر ځمکه باندې راوښتله او د پس په د کانو باران امر اورو دیو جنا سوک چې دا عمل کوي د دیو جنا قاضي ته اختیار دی چې دلاغه سزا ورکړي کوم چې الله قوم لوط لور کړی و چې دا د یو چت زین د خطر او غرزي او د پاسه دی بلا دیوالونه او د کاډ ټول را ورغړی چې د پدې کې ختم شي دا یو لوی ناسور دی په معاشره کې او د دیو جنا هغه خاون چې د خپل خزینم خپل خواهش پوره کوي هم په دې طریقه باندې د قیامت پر ورځ به الله د ته نظر اونکی دی به پاک نکی د سره به خبرې ونکی صح عذاب کې بلکې دې ته کفر ویل شوی دی ځکه چې دې قوم لچ الله کوم سزا ور کړی ده د دې نه پته لګی چې دا عمل څومره مبغوز دی د الله په نسبت و الى مدين اخاهم شعيبا او مدين والته مولې غلې او دا غورور شعيب عليه السلام قال دو ویل یا قوم اعبدوا الله ازما قوم عبادت وکي د الله نشته استاسو د پاره اس یو الہ سوا د دنه د الله نه یقینا ز راغلی دي تاسو ته دلیل راغلی دي تاسو دلیل تاسو د رب د طرف نه فاوفوا الكيل والميزان دا چې کم پیغمبر راغلی دی او په کم قوم کې د ټولو نه لوی خرابې او برایي بوا د ټولو لوړم به به باقي کو تکي خو د چاول خدا پرې دوي چې کوم ظلم بو د ټولو نه مخکې مغه ظلم به بندو دلته هغه د نافو د تول کبهو ولا تبخس الناس اشیاءهم او تاسو مکوې د کموي د خلقونه سيزونه دا غوې له خلقو د تاوان مور کوي او فساد مکوې پس مکه کې روسته د اصلاح دا غې نه د تاسو د پاره غوړه د تاسو مؤمنان ولا تقعدوا بكل صراط او مکه نه تاسو په هر لار کې توعدون چې تاسو خلق يروي وتصدون عن سبيل الله او تاسو خلق بندوي د الله د دین نه من هغه څوک امن به چې په دې ایمان راوړي وتبغونها عوجا او تاسو لټوي په دې کې کوګواله یعنی دې پسې ورپسې یې چرته خرابې راو باسو واذکروا اذ کنتم قليلا او یاد کې هغه وخت چې تاسو لګوي فکسرکم نو الله تاسو ډیر کړه عاقبت المفسدين سرنګ وو انجام د فسادیانو وان کان طائفه منکم او هر کله یعنی شتله یو ډله منکم تاسونا چاغي ایمان راوړل امنو بالذي ارسلت به چاغي ایمان راوړل په هغه سبانی چې زرا لګل شوې په هغه باندې وطائفه یو بل ډله لم یؤمنو چاوی ایمان نه دی راوړی پس بیرونو صبر کوي حتا يحكم الله بيننا تر دې چې فیصله وکړي الله زموږ په منځ کې او هو خیر الحاکمین او دا الله خ فیصله کوي قال الملأ الذين استكبروا نو ولاغه کسانو هغه سردارانو چې هغه ځان اوچت غړل او من قومه د قومنا سي ورته وي لنخرجنك يا شعيب مونږ بو خامخ او باس تعالی رئیس شعیب والذین آمنوا د هر قسمه اسلامي کیسټو د پاره زموږ د دکان په تیار درې پاک فایبر اسلامي کیسټ مرکز د قصفانی نشاتا کباړی بازار پېښور شهر د جان محمد دکان موبایل نمبر دی 0321 90 95 44 8